د نور قرات نه پس سوره اخلاص لستو یو مقصد دا دی هر مسکه به اخیری رکعات کی سوره فاتحه سره سوره اخلاص لستو او بل مقصد دا ده او دا علماء کرامو ویلی چې دا راجح ده ا د سبا د موز نه پسم د خپل خواهش پس روان دی نو د چې الله سره کوم وعده کړی واغه ما تکا الله جل شانه بدرانی سی وګوره دا موز د ابتدا کې عهد ده چې الله زب ټول رستا پتا بيداري کې تیرو ها دې دوی مقصد باندې پوه شوي یو درې مقصدم د حدیث علما او دا ذکر کړي چې یو سړی د سبا موضوع کې نو الله دنیا او آخرت کې د ته د امن ورکول وعده وکا دا موز د نن پاتې نشي او دا موز ځای نشي وایو که بس ده وصلی الله تعالی علی خیر محمد علیه و اصحابہ